ويوم يقوم الاشهاد مخکې الله جل جلاله د آل فرعون د عقوبت او سزا دنیوي او اخروی ذکر کړه او دا غي سزا پرز د قیامت باندې کوم ملاوي کې دا غي تذکرہ وکړه د اهل باطل والا تذکرہ او شو چې چا د فرعونانو مخالفت کړو نو ورپسې الله جل جلاله دا غا چا تذکرہ کوي چې چا د پیغمبرانو موافقت کړی دی د پیغمبرانو ملګرتیا یې کړې ده نو الله د غي تذکرہ کوي او د غي د مرتبه تذکرہ کوي الله پرمای ان نرن سر رسولنا تسلی ورکې نبی علیہ السلام ته یقینا مونږ چې یو لنن سر خامخ مدد بکو رسولنا رسولنا د خپل پیغمبرانو والذین او دا کسان او امنو چې ایمان وروړي دي فل حیات دنیا په ژوند دنیوي کې نو موږ با په ژوند دنیوي کې امدادي امداد کو نو پیغمبرانو چې هغه د الله استاد دي د الله د دین خدمت کړي دي او پوره یقین د الله په ذات باندې موجود دی ایمان د الله په ذات باندې موجود دی د کرانګي کسان چې هغه ایمان راوړل دي په دغه پیغمبرانو باندې دا غي تعلیمات منلې دي دا غي تعلیمات تسلیم کړې دي نو الله وی دنیا کې به موږ دای امداد کوو خامخا یقینا الله وی موږ به امداد کوو نو امداد دا چې الله جل جلاله دا غي په هر موقع باندې دا غي نصرت کوي لکه موسی عليه السلام امداد الله پر رجل مؤمن سره او په دربار کې وسړې پاسې دا غرنګي د نبی له صلوات و سلام په ابوبکر صدیق سب سره دا کرانګي د عیسی علیه السلام په خپل حواریینو سره دا کرانګي د جنگونو په موقع باندې لکه جنگ بدر کې په هر میدان کې الله جل جلاله د مؤمنانو د خپل پیغمبرانو نصرت کوي او کله نه کله د حکمت د وجه الله جل جلاله کو کافر غالب کی یا پیغمبر قتل کړي نو داغه په مله امداد کوي دا نه دی وقتی طور الله به ته بدلا لی قیامت کې بای ته سزا ور کوي الله تعالی به هلاکي نو الله وي مونږ به امداد کو د پیغمبرانو د داغي د تابعدار خلکو چې مؤمنان دي په دلیل سره دغه رنګي په آخرت کې په دنیا کې نو فل حیات دنیا په دنیا کې و یوم او په غرض باندې یقوم الاشهاد چې قائم شي او ادريږي الاشهاد گواهان لبازه د دې لپاره بل فعل مقدر کوي ونجزيهم يوم يقوم الاشهاد لغوي قاعده اعتبار سره دا یو قاعده ده داغه د قانون مطابق علبتها تبنن وسکتها ماء باردن یعنی داسې موقع باندې عربیت اعتبار سره فعل مقدر کول شي نو الته مراد دا ده چې دنیا کې به امداد کو او د پرز د آخرت چې کله گواهان قائم شي په غرض به ته بدلی ورکو نعمتونه هغه به ته کو بهترینه جزا به ته ورکو او کنه دغه نصرت سره تړي معنوي اعتبار سره نو د قیامت پرز به هم نصرت کو نو څه مطلب الله جل جلاله په جنت داخلولو کې په اساني راولي خپل نعمتونه به تور کی په دخول د جنت کې به الله جل جلاله دا غي نصرت او امداد وکي نو امداد به کو په ژوند دنیوي کې او په غرض باندې یقوم الاشهاد چې قائم شي گواهان بیا گواهان سوق دي نه گواهان مختلف دي گواهان پرشته بم اشاعت کوي ای بم گواہی ور کوي انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام بم ور کوي دغه رنګ انسان باندې بندامونه هم گواهی کوي خپل اندامونه یوم تشهد علیهم السنتهم ویدیهم د کرنګ عمل نامې شوي دا ټول گواهان دي پرز د قیامت به گواهی ورکي په غرض باندې چې اشهاد هغه قائم شي گواهان قائم شي یوم په ورځ باندې لاین فالظالمین پیدا باورنه کی الظالمین ظالمانو ته معذرتهم مشرکانو ته ګناګارانو ته معذرتهم د دې عذر کول ځکه الله جل جلاله دنیا کې د هر چا عذر ختم کړي خبره پیغمبران را لګیلی دي سیده لارې وته خول دا داغه پیدا بیان کړی دا غلط لارې بیان کړی دا داغه نقصان بیان کړی دنیوي او اخروی نو د هر چا عذر الله تعالی دنیا کې ختم کړی دی نو په غرض باندې کو څوک ډیر عذر کوي بیا عذر وته پیدا نه ور کوي عذر به ال مقبول وي چې الله جل جلاله ته دنیا کې خاولار دواړه بدلار دواړه نه وي خولې الله یقینا موږ ورکړو موسی علیه السلام ته الهدى هدایت نو د هدایت نه مراد هغه څه دی د هدایت نه مراد مفسرین لیکلي دي یعنی الآیات آیاتونه شو مختلف دلایل شو چې پاګه باندې انسان هدایت مومي او د هدا نه مراد بازو علم اغست دي علم ورکړل شو موسی علیه السلام ته داس هدایت یعنی داس علم چې پاګه سره هدایت ولا خلق هدایت مومي ابازو د دینه تورات اغست دي نو درې واړه معنی صحیح دي ورکړل موسی علیه السلام ته موږ هدایت یعنی تورات یا علم او دغه رنګي آیات واورثنا بني اسرائيل الكتاب الله مونږه ورکړ وراثت کې بني اسرائيل ته الکتابه کتاب لره یعنی کتاب وراثت کې ورکړ د دې په مس کې متوارث او تورات را روان پیغمبران به الله تعالی را لېګل محکم محکم کاو به د دې په مس کې مسلسل کتاب را روانو او نورم کتابونه بنی اسرائیل ته الله ورکړي کې جنسي کتاب مراد شي تورات ته انجیل دی زبور دی ټول کتابونه بنی اسرائیل ته اهل کتاب ته غي ته ملو شي دي واورسنا الله ومنګه وراثت کې ورکړو بنی اسرائیل ته الکتابه کتاب لرا یا جنسي کتاب شو یا تورات شو او تورات چې متوارثن را روان دي چې مفسرینو دینه تورات په دې غستره چې تورات د دې په مس کې را روانو الله به انبیاء را لګل او تورات به مضبوطه او پاګه باندې به خلکو ته تعلیمات ورکول هدن په داسې حال کې چې دا هدایت او دغه کتاب مشتمل او په هدایت باندې علم او داسې هدایت ولا علم او پکې صحیح لارې ولا علم او صحیح خودنه او پکې صحیح احکامات او پکې هدن په سو دا کتاب هدایت لار خودون کې او د الله احکامات خودون کې او الله تر رسون کې هدن هدایت لار خودون کې و ذکر او نصیحت فند لول الالباب د پاره د خوندانو د عقل فصبر پیغمبر ته صبر کو موسی علی السلام واقعا اکثر د صبر د تعلیم د پاره د تجدید د دعوت لپاره نبی اسلام ته بیانول شي فصبر ای پیغمبر ته صبر کوا ان وعد الله حق وعده د الله تعالی چې د حق کند حق ده کوم وعده چې الله تعالی کړی ده چې پیغمبرانو سره الله تعالی امداد کوي دي متبعين سره امداد کوي دنیا او آخرت کې کوي دا ټول وعده چې د حق دي واستغفر لذنبک او بخنه غواړه د پر د پر د ګناه نو د پیغمبر ګناه هغه خو نه خلاف اولای یا خلاف اولا کار د زیات نه زیات کیږي نور د پیغمبر نه ګناه نه کوي زم نه مراد یا خلاف اولا کار یا زم نه مراد زم به امت کې د امت ګناه نه مراد ده او یا زم مطلب دا استغفار کوه د پر د ګناه خپلې یعنی دا تعلیم د امت ته چې دا امت ته پس اقتدا وکي امت ته پس رواني او دی د خپل ګناونو د پارسو کې استغفار وکي او لازمی نه چې ګنا نه استغفار سړی کې ګنا دی بعض ټیم کې سړی استغفار کې ګنا نه الله تعالی پاګه سره مراتب وچته استغفار په خپل او نیک عمل دی کله انسان ګنا نشته بیا په ثواب ملاويږي ځکه دا الله تعالی ته عاجزي ده الله تعالی ته عذر کولی لازمي نه چې الله وي چې واستغفر لذنبک د خپل ګناه لپاره استغفار وړه نو نبی له صلوات والسلام د خامخه ګناونه گویا کې دک استغفار تکوه د ګناه د پر نتانه به امت تعلیم علی غیبه د خپل ګناونو لپاره څه کوي استغفار کوي نو زم ذکر مطلب دانش چې خامخه د نبی له صلوات والسلام ګناونه انبیا چې د امت لپاره نمونه هغه د لوی وړو ګناونو نه پاکي وسبح بحمد ربک او تسبیح وایا د حمد رب خپل سره بالعشی والابکار په وخت د بیګا کې په وخت د سبا کې نو بعضی مفسرین بالعشی نه مراد د سلور منځونه اخلي چې کم رستو د زوال نه دي مسبهین شو مازیګر شو مقام شو ماسوتن شو او ابکار نه مراد هغه مز د سبا شو یعنی مز کو پنځه واړه منځونه کوه دا سلور پس د ماسپهینه ایو د سحر نه نو دا تینا مراد ده او بعضی مفسرین لکه حسن رحمت الله علیه وی دینه مراد مز د سبا ده او مز د مازیګر ده ځکه په مکه کې صرف دوه منځونه فرض خبر ځای کړه دوه رکعاتو هغه بکرتن او دو رکعات سار کې کولو او دو رکعات د کماخام کې کولو صرف سلو رکعات موزو دو منځونو په مکه کې خبر ځان تعالی کنه بعضی مفسرین وی دغه نه مراد دی او بعضی مفسرین وی نه بس دا عام الفاظ دی وسبح بحمد ربک د خپل رب رب حمد ویل تعریف کول په دې وختونو کې چونکې دا بهترین اوقات دي سبا او بیګا دا بهترین اوقات دي چې انسان په دې کې ګوره شیطان زور لګي سار موس کې چته اس کار نه لړ به شي کور بناست یا مطلب هسې به ډډه وي یا به هسې یو سره انخته بل سره خدا بهترین اوقات چې دي چې وخت د سبا دی او وخت د مازیګري دغه ټیم دی نو په دې کې به د جمعات کې مکمل نه کینی مازیګر کې به ته یو بل په لفظول مشغول کی او دغه رنګ سار کې به په غزول مشغول کی دا بهترین اوقات چې دي چې بهترین اوقات دی په دې کې واجبات هم شته په دې کې مستحبات هم شته او په دې باندې انسان ته په نور نیکو کارونو باندې توفیق ملاويږي نورانیت په ملاويږي په دې دوه وختونو کې په دې کې د الله تعالی تعریفات کول پکار دي تلاوت کول پکار دي په دې کې تسبیحات کول پکار دي نو دی وجه نبی اسلام د الله پرمه سبح تسبیح کوا سره د حمد رب د الله پاکي بیان او د الله تعریف بیان وا دستا رب د بلاشي په وخت بیګا کې ولې کار په وخت سبا یا مراد نه دغه دوه منځونه یا پنځه منځونه ان لننصر یقینا الله موږ به خامخا امداد کوو رسولنا د پیغمبرانو خپلو والذین آمنوا کسان چې ایمان وروړي دي نو امداد د دې بکو په حیات دنیا په ژوند دنیوي کې و یوم یقوم الاشهاد او په غرض باندې چې قائم شي گواهان ولهم دوی د پارا سو دار ناکار کور دی ولقد اتینا موسی الکتاب موسی الهدى ولقد اتینا تحقیق سره الله وی مو ورکړو موسی علی السلام تعالی هدا تورات لرا الهدى هدایت لرا واورثنا مو ورکړو میراث کې بنی اسرائیل ته الکتاب کتاب لره میراث نه مراد ده مسلسل دی کې را روان او هدن په داسې حال کې چې لاره هودون کې او ذکر نصیحت لی اول الالباب د پاره د خواندانو د عقلونو فاصبر ای پیغمبر صبر کوا ان وعد الله حق یقینا وعد الله تعالی حق دا واستغفر او بخنه غواړه لذنبک د پاره د ګناه خپل وسبح تسبیح کوا بحمد ربک سره د حمد او تعریف در خپلنا